چې امرؤ القیس وایي چې ډېر وخت راباندې تېر شوی دی، ښه خو خصوصا د دار جلجل ورځ راباندې ډېره ښه تېره شوې ده. عرب خانه بدوش خلک وو، نو د هغه خانه بدوشۍ په وجه د دې او دغه ژوند دی. دا یو ځل جینکۍ په چکر وتلی نو د عربو قانون دا و چې سورلي ټوله د اوښانو وه، د خپلو خپو سورلي نه وه. نو جینکۍ په چکر وتلې، لاړې په چکر باندې دار جلجل یو ډن و چې په دې دار جلجل کې جینکو جامې وستلې او ډن ته یې ور ودانګل، په ډن کې لامبل. نو چې په ډن کې لامبل جینکو نو امرالقیس پټ پټ پسې شاته لاړ چې پټ پسې شا پسې شاته لاړ نو هغو نه ولیدلی ورمنډه کړه او جامې راټولې کړې د دې جینکو جامې راټولې کړه د پاسه پې کېناست او جینکو ته غږ وکړو چې یو یو به راځئ او کله به شا کوئ او کله به مخه کوئ او راځئ به دی ورته وویل، او پکښې به هم داسې پراخه پراخه وي، داسې به راځئ. دا شرط وسه جینکو نه مانه، چې نه یې مانه نو عرب خو هم دغه خلکو پخوا داسې ګرځېدل هم ډېر نه وو، اوس خو خلک ډېر دي، اپرا ډېر دي، نو هر ځای کې خلک دی، ګرځېدل هم نه وو بلکل. نو هیڅ دا جنکۍ په ړنګ کې دي او دی په جامو ناست دی او څوک خو نشته چې دا ځای تېرېږي چې دا څه کوي اخر جنکۍ تنګې شوې او په اوبو کې چې څوک یې لامبي نو وږی کېږي ډېر جنکۍ تنګې شوې شرط یې وله ومانه او په دقه شرط راوختلې او جامې وله ورکړې جامې واغوستې نو هغه هم جنکۍ وي د عربو که نه همداسې شیخې نه وې نو هغې وویل چې د لوږې دې مړه کړو تا خو موږ د لوږې مړه کړو نو ده جو په اوښه ورمنډه کړه اوښه یې لاله کړه چې اوښه یې لاله کړه ځکه په داسې وخت کې چې الکې او تېر چاپېره سي په جناکو کې ناست وي نو دا بیا په ځان څه پوهېږي دا خو چې څه پیسې دي په یو ځل یې ختموي نو اوښه یې لاله کړه چې اوښه یې لاله کړلو او په جینکو یې وخوړه نو بیا یې چې دا اوښه په جینکو وخوړه شوه اوس به کورونو ته راځي او وطن ټول دښته وه جو خشاک ډېرو کورونو ته به راځي نو دوی وویل چې دا زما سامان به څوک کړي بستره او سامان به مې څوک کړي زه هم په خپلو خپو نه ځم، د عربو خو رواج و چې په خپلو خپو تګ یې نه و، نو ول زه به د چا سره ځم؟ دې ګوره پام کوه چې خوب وینې کې دې. نو هغې ورته وویل چې دا عنیزه ستا د کورینۍ جینۍ ده، تا ته نږدې ده په خاندان کې، بس د دې سره په کجاوه کې کېنه او ځه ورسره. نو د ده چې کوم مقصد و، منزل مقصود ته ورسېد، د ده خو هم هغه ملګرې وه. نو کجاوه د عربو خو څه شګلۍ کجاوه نه وه چې د سکرو نه ډکه کړي او ښکته د مادېش نه راخوش شوی سکاره خرڅوي په چغاسره کې چا لاندې تنګه او پورته خولې پراخه نه هغه خو دغه کجاوه چې ده دا هغه ډولۍ ده څلورګوټې کجاوه وه د اوسپنې سیخان په پکې او په دې بیا د لاندې تولۍ ایښودې وه او نو د پاسه هغه چوټې غونته وي نو په هغه به ټوټې وارتلې نو پټه به وه او د عربو سوری یخ دی چې د ګاډي سوري ته په ټکنده غرمه کې کینې که نه هم وخت ورته تېرېږي ځکه سیلۍ پکې الوځي نو سوری یخ دی سوری دوبجن سوری نه دی نو دغه ده او داسې به یې وکړه چې په اوښ باندې به دا د اوښ باندې به څټه واړوله دا به د مالوچو ډکه وه یو شان به په وزن کې یا د بوسو ډکه هغه به په وزن کې یو شان ته وه نو دا به برابره وه په دې مینځ به نو دغه کجاوه کېښوده او انسان به پکې ناست و. نو بس عنیزه او امرالقیس دواړه کېناستل. نو ویل دا راباندې ښه وخت تېر شوی دی، ډېر راباندې ورځې تېرې شوې، خو دا راباندې ډېر ښه تېر شوی دی. الا رب یوم کان منه الناس صالحین ولا سیما یوم بدارت جلجل الا خبردار، حروف تنبیه د دې لپاره راځي چې دا مابعد خبره ډېره اهمه ده ډېرې د هغه ورځو نه کانا منهن صالحین وې صالحې وې شي په ماښي تېرې شوي ولا سیما یوم خصوصا هغه ورځ د دار جلجل دا را باندې ډېره ښه تېره شوې خصوصا هغه ورځ د دار جلجل په سیه یا د خر کتې متې چې ته پرې سپېټه وړې نو کتې پرې د پاسه پرتې وي چې خوږه یې نه دغه کتو متو ته او بار ته کور وایي. کور چې دی ول د پټکي ته وایي ول د پټکي فقه کې وایي که نه چې ولا یجوز سدة بکور العمامة په ول د پټکي به سده نه کوې. خیر شو په ول د پټکي پېژنئ یو ځل چې تاو کې دغه ول متویه باړګیرې اوښې ته وایي. عذاره جمع د عذرا ده، عذرا پېغلې جینۍ ته وایي. کل مؤنث لم یسبق الیه الرجل، هر هغه جینۍ چې انسان ورته وړاندې شوی نه وي. عقر په عربۍ کې زخم ته وایي. عقر. کلب العقور ځکه کلب العقور دی چې هغه چیچونکی سپی دی، زخم پیدا کوي. عقر په عربۍ کې شنډوالي ته هم وایي وامرأتي عاقره زنانه زما شنډه ده یعنې اولاد نه کېږي نو عقر په عربۍ کې دغه ته هم وایي عاقره په عربۍ کې ډبګۍ ته هم وایي ډمګۍ ډمګۍ هغه انځه هغه جنۍ چې ګړېږي او لوبې وایي هغې ته عاقره وایي ډمګۍ عاقره ویوم او په دغه ورځ د بار د دې اوښي نه المتحملي چې هغه وړلی کېږي، وړلی کېږي، بار کړی کېږي، وړلی کېږي، ان دا کتې متې به اوس څوک وړي؟ نو کور نه مراد دغه کتې متې شوې که نه چې په اوښ د پاسه اېښودل شوي چې بیا پرې سړی سورېږي نو سړی نه خوږوي هغه. فظل العذارا يرتمين بلحمها وشهم كهداب دمغص المبتل. پتل په عربۍ کې غښتلو ته وایي، یو شی غړی، پړی، پړي ته پتل وایي. غښ، پړی دوه قسمه دی، یو درې بنده دی، درې بنده که نه درې لړی تاو کړي، هغې ته په عربۍ کې شزر وایي، شزر، پتل شزرین، او مپتل، پتیل، هغه پړي ته وایي چې دوه ولونه وي، دوه ولونه وي، دې ته پتل وایي. او پتیل وته وایي. پتیل په عربۍ کې باتۍ ته هم وایي، باتۍ، دا د لاټین او د ډیوې باتۍ ته هم پتیل وایي، زباله هم وته وایي. دمقس په عربۍ کې ریښم وته وایي، الدمقس الحریر. ریښم، هداب، جمع د هدبة ده، هدبة په عربۍ کې ځونډو ته وایي، ځونډي. نو بس خوب نه راځي سترګې مې بټې نیولې دي دا مبالغه فی الغلو ده خو یخیل لي وه که نه نو کله چې په مبالغه فی الغلو باندې داسې الفاظ داخل کړي چې ری کاږي صحت ته به صحیح کېږي مبالغه فی الغلو دې ته وایي چې ته دعوه د زیادت وکړې دا داسې دعوی چې نۀ عقل مني او نۀ عرف او عادت مني دا د مبالغه فی الغلو دا چې ستا سترګې ستورو ته تړلې شوي دا نۀ عقل مني نۀ عرف مني خو دلته یو خیل لیدی وا چې خیالي شی دی نو په دې وجه صحت ته راښکلی شو ښه فظل العذار شروع شوې جنکۍ یرتمینا بلحمها هغه ځونډي چې غښتلي شوي يي دا قصاب چې کله ذبحه وکړي نو بيا ترې د واز دي يو څادر وباسي هغه څادر يې ځوړند کړی کنه د هغې نه هغه غوښې ته لږه لږه ورارتوي هغې ته ځونډي وایي دا ځونډي ځونډي دې واز دي شوي نو وایي دا واز دې داسې وي تا به وایي ځونډي د رېښمو دي هغه رېښم چې تړلي شوي وایه وما دخلت الخدرا او مرجل ږمنځ شوی سر، مرجل، کټۍ چې پخې څه پکې پخېږي مشکل الفاظ پکې نشته دې شعر کې ويوم په دغه ورځ دخلت الخدر داخل شو ما پردې ته چې پرده د عنيزې وه یعنې د هغې سره په پردو کې پټ کېناستم په کجاوه کې نو خدر پردې ته وایي خدورن خضر کجاوې ته هم وايي چې کجاوه کې ورسره کېناستم، داخل شوم کجاوې ته چې کجاوه د اونۍ زوی وه، تاسو ته خو مې دوه وخته خلاصه وویله که نه؟ فقالت لک الویلات انک مرجلی، ما ته یې وویل چې هلاک شې ته خو ما پیاده روان یې، دا خو چې دوه کسان په اوښه باندې په کجاوه کې کېناستو نو په اوښه زور راځي، اوس به ایسته اوښه راولوېږي، وایي بچې نه یم پکې. دوه کسان نه شم وړلای خو که به راولویږي نقصان به وکړي نو بیا به په خپلو خپو روان یو دا تا څه شی شروع کړه زما سره کیناستې په کجاوه کې تا ته چا ویلي چې وښالاله وه په دغه ورځ داخل شوم کجاوې ته چې کجاوه د عنیزې وه هغې ویل ما ته لکل ویلاتو تا له هلاکت دی انکا مرجلې پردی په کجاوی نو کجاوی ته هم وایی او غبید د کجاوی بازوګانو ته هم وایی بازوګان دلته دوه کسانو په کجاوه کې نو کله به په یو طرف زور راته کله به بل طرف نه کجاوه به کګیدله را کګیدله نو تقول ویل دی جنۍ وقد مال الغبیتو په دې حال کې چې کګه شوی و کجاوه ځانه دې څه جوړه کړې ده واګې دې انیولې او اوښه سمه نه شي تللی ایله که دا واګې د اوښې ولا تبعدیني مه لرې کوه ما مه جدا کوه ما من جناک المعلل د راټولولو د بیا بیا تازه میوو نه د راټولولو د بیا بیا تازه میوو نه استعاره او تشبیه ده تاسو پرې پوهېږئ دا دوه شعرونه زما ډېر بد ایسي دا ښکته چې دي او بیا په جومات کې خو موږ بیا د لغت فکر کوو پا مثلک حبلا قد طرقت ومرزع فالهيتها عن ذي ثما اما محولي محول هغه الک ته وای چې یو کال شوی یو کلنی بچی ته محول وای نو هغه ډیر په لوبو کې کنه وړو کې خبرې هم سمې نشي کولای چې ګړې وړې خبرې کوي تمائم جمع د تمیمة ده، تمیمه تعویذ ته وایي، تعویذ. الها یلهی الها په عربۍ کې غفلت ته وایي، لهو، وما هذه الحیاة الدنیا الا لهو ولعب، نو د دنیا ژوند د غفلت ژوند دی، ځکه چې انسان په غفلت او په دوکه کې وارته وي او بیا ترې موقع تلي، بیا چې فکر کېږي موقع ترې تلي. الهاکم التکاثر، تاسو. د کثرت مال په مقابله کې استئ نو د اخرت نه غافل کړي د یو بل مقابله تکاثر باب تفاعل د تشارک د پاره دی خو باب تفاعل د تشارک اصل خاصه دا ده چې دواړه صراحتین فاعلان او ضمنا مفعولین دا د تزارب زید و عمرو یو بل وهل یو په بل غالب نشو خو څنګه چې یو بل صراحتن فاعلان شو ضمنا مفعولین شو کنه نو په یو بل مقابله ده نو چې د دولت مقا... کې مقابله ده چې غافل کړي د دین نه کنه نو الها غفلت مرزع هغه زنانه ته چې بچی لته ور کوي طروق د شپې تلو ته وي څوک ستا د شپې ملما شي دته طارق وي نو طروق اصل کې د شپې تلو ته وي حبلا هغه انسان حامل انسان زنانه حامله د شعر مضمون دا دی شاعر وایي دمکی ورکوي چې داسې ډېرې مؤنثات په حالت د حمل کې او په حالت د تی ورکولو کې چې په دغه وخت کې هغې ته نږدېکت او ازدواج ډېر ګران او ما د بچي نه غافله کړې ده ازدواج کې ماته تیاره شوې په مثلو کې حبلا مثل ستا حاملا دلته د دې تشبیه په حمل کې نه ده تشبیه په بد ګڼلو کې ده قد طرقت زه د شپې ورغلم او ډېر دغه مرزعونه فالحیتها ما غافله کړې ده ځي تمائمه د هغه بچي نه چې خاوند د تعویذونو محولي او یو کلنی و خاوند د تعویذونو او یو کلنی و دا چې یو کلنی نو مور ته ډېر ګران وي نو پخوا زمانه کې خو د ختو ټوپۍ به یې ورته په سر وه او چې څه پاک اډوکی به یې لیده هغه به یې ورته هغه ټوپۍ ته ځوړنداوه چې څه کونجکه وه او څه پنجې منجې د مرغه به وې هغه به یې هم دې ته ځوړندولې څه سپينه روپۍ او زېړه روپۍ به يې چې موندله، هغه به يې هم دې ټوپۍ ته ځوړندوله. ما خو وړوکی وم، هغه د دې نه خبر نه و چې زه اوس څه ووايم، چې زه خو هم غرق کړم او په دې اوړي کې به يې ورته سېر ټوپۍ په سر کړې وه، ځکه چې اشۍ نه به يې ورته ورورته، لا خو ځان له پاو پاوه يو يو روپۍ وه، نو هغه مور ته به ګران و او استاذه! دې وړوکي له د زېل تعويذ وکه، استاذه! دې وړوکي له د نظر تعويذ وکه، استاذه! دې له د تبې تعويذ وکه، دا اختیار زمونږ د بل چا په لاس کې دی یعنې دا صلاحیتونه خو الله راکړي چې په خپل طبیعت راځو، کینو، سبقونه واو، په خپل طبیعت پاڅو، په خپل طبیعت کار کوو، دا صلاحیت مونږ له الله راکړی نو دا په خپل اختیار کوو خو مونږ په دې صلاحیت کې مستقل نه یو دا بل چا راکړی که رانه اخلي جي بیا رانه اخلي کنه مجبور محض خو نه وو افعالو کې زمونږ خپل اختیار دی خو دا صلاحیت الله راکړی چې رانه اخلي جي بس اخلي کنه. شقایشقو ملا دغه ته وایي دا بدبختۍ ته وایي فمنهم شقي و سعي فاما الذین شقو بدبخته شو ففي النار اذا ما بکا من خلفها زما او د دغه انسان به رابطه وه نو کله چې د دغه مرضع نو چې وړوکي به شاته په ژړا شو انصرفت له ور وبه ګرځاو دې وړوکي ته حلل يحلل تحليل په عربۍ کښې حلال ګڼلو ته وائي حلالول يو شی حلالول تحريم تحليل کنه يو شی حلالول حلفة مصدر چې په وزن د فعلة وي نو مصدر نوعي آلت حلفة وبه خوړ قسم نو حلفة مفعول مطلق د آلت دې من غير لفظه د غره شا دا سر دی لکه نبی علیه السلام له په مزدلفه کې صبیر غر ځای نه ورکاو چې د کفارو نه پټ شي نو صبیر غر ورته څه ویل اهبط عني یا محمد صلی الله علیه وسلم فإني أخاف أن يقتلوك على ظهري کوشه زمانه زنه در کوم دا کفار د بس را روان دي او دا بس راوخیږي تا به ویني نو زما په شا به دې مړ کړي فیعذبنی الله بک، الله به ماله ستا په وجه عذاب راکړي. څنګه؟ تا چې مړ کړي، الله به په غضب شي، دې کفارو له به عذاب ورکوي، زما په سر به او زما په شا به یې ورکوي، ما به ورسره ټوټې ټوټې کړي، زما نه کوشه. ښه. ویوما او تعذرت یوما، دا یوما مفعول به د تعذرت دی، وتعذرت یوما، سخته شوه یوه ورځ، علی ظهر الکسیب، په شا د ډېرۍ په شا د ډېرکۍ دواړه به په یو ډېرکۍ ناست وو، ګپ شپ به یې وشته، ده به څه تېزې خبرې کړې، څه خطرناکې، نو ناڅاپه هغه پرې را برګه شوله او سترګې یې پرې را وېستې چې قسم په الله تعالی خبرې به دې څه ونه کړم، بالکل به دې څه خبرې زما او ستا نه وي، بایکاټ شو نور. سخته شوه یوه ورځ، علی ظهر الکسبې، په شا د ډېرکۍ. علی په ما په ما سخته شوه وآلت حلفة ویې خوړ یو قسم له قسم لم تحل لي چې څه یې په کې حلال نه کړه استثناء یې په کې ونه کړه دا یې ونه ویل چې صرف په پلاني ټیم کې به څه خبرې کوم او نور به څه نه کوم ویل قسم په الله چې په ټس کې خبرې به څه ونه کړم اړوله دې څه کومه نه وآلت حلفة ویې خوړ قسم لم تحللي چې څۀ پکې حلال نه کړ استثناء يې پکې ونه کړه افاتم مهلا بعد هذا التدلل وان كنت قد ازمعت سرمي په اجملي اجمل يجمل اجمال په عربۍ کې ښه طريقې ته وايي فصبر جميل ښه صبر زما لپاره پکار دی سرم په عربۍ کې کټ کولو ته وايي فاطمه ده. مهلا په مانا د اترک دی. ا فاطمې ما ورته ویل چې ای فاطمې مهلا پرېږده بعد هذا التدلل لفظ د بعدو مهمل دی دلته صرف د شعر د جوړېدو لپاره راغلی ما ورته ویل چې ای فاطمې مهلا پرېږده هذا التدلل دا نازبینتوب په باره کې چا دوکه کړې دا رستو معطوف او معطوله مجمع دواړه جملې فاعل د اغر را ده ان حبک قاتلی چې محبت ستا وجون کې زما ده او ذلیل کون کې زما ده دې دوکه کړې چې بس زما او زما سره محبت ته څو توبه غبه کوي وانك مهما تأمر القلب يفعلي او دې دوکه کړې چې ستا دا فکر دی چې زه کوم امر د ته کوم دی به کوي چې څه امر د ته کوم نه دی به کوي دې دوکه کړې خو دا خبره خطا ده زه دوما نیما چې بالکل تا په داسې ګریپ کې نیولې ما چې ته څه وایې هغه به کوم نو اغرک مني ښه ته دوکه کړې زما په باره کې دې خبرې چې محبت ستا قاتل زما دی او دې دوکه کړي چې ته به څه امر زما اړه ته کې هغه به کوي دا خبره خطا ده اصل کې اغر را اغر را ده حرف استفهام حذف ده دا د استفهام انکاری شوی دا خبره د خطا ده دا اس دوکه شوی قران کې استفهام انکار ډېر مستعمل ده استف البنات علی البنین ما لكم كيف تحكمون خ ولې الله ځان نوړه غوره کړي په زامنو دا خبره خطا ده ما دا کار نه دی کړی استبهام انکاری دې ته وایي چې مقصود پکې انکاری د مدخول د حمزې نه نو استف البنات علی البنین د استفا نه انکار دی که نه پوه شو که استبهام انکاری و ان تکو قصات کې منی خلیقتون یا اسا محمود العین په معنی د ناامیدۍ ولا تیأسو من روح الله مه ناامیده کېږئ د الله د رحمت نه انه لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون او یو دی اسن محمود الپا محمود الپا اسن استاذ په معنا د غم دی ښه دلته سا په معنا د خفګان د شعر مضمون دا دی چې که په ما کې یو خوی او دې خوی ته خفه کړې نو بیا خپله خېټه دې څیرې کا او خپړله دې راوباسه او بیا د خپړله اپریشن وکړه هغه څیرې کا او زما اړه ترې راوباسه خو په دمه راوباسه چې زما اړه خوږ نه کې نو دا خو ډېر ګران کار دی نو مقصد دا چې زما او ستا ربط به وي خلیقتن په عربۍ کې خوی ته وایي الخلیقة الخلق د خلق جمع هم اخلاق راځي، خلق زړوالي ته وايي، خلق انسانانو ته وايي، مخلوق ته، او خلق خوی ته وايي، د دريواړو جمع اخلاق راځي، او د خليقة جمع خلائق راځي. وان تکو قصاد کې که چېرې ته خپه کړې مني زما نه خليقة خوی او عادت، په ما کې يو خوی او عادت هغې خپه کړې، فصل لي ثيابي، مشر عالم وو وفات دی ضیاء الرحمن مولوی صاحب پلار وو دی شر له چه رالویل استاذه په دی شعر باندی ما او تا نه پیږو.